بقره دریم ایسا د آیت نمبر 177 نه شروع و دې کې بیان د جهاد فی سبیل الله خو چونکه دا صورت بنیادی صورت ته نو د جهاد د پاره بطور تمهید درې مبادی ذکر کول چې دا د جهاد د پاره ټریننګ او تربیت او تیاری شي درې خبرې وې د مبادیو یو تهذیب الاخلاق چې مجاهد او مبالغ دی ځان کې دا اخلاق او صفات پیدا کی دویم تدبیر منزل کور اصلاح دې وکړي او دریم سیاست مدني د ملک اصلاح دې نه بعد کده اقدامي جهاد کوي نو کولی شي د دین مخ کې ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب مشرق مغرب ته جهاد د پاره دعوت د پاره زی ځان نه دی جوړ، کور نه دی جوړ، ملک نه دی جوړ. ولکن البر من آمن بالله دا به ال نیکی چې اول خو ځان جوړ کی نو لس صفات د تهذیب الاخلاق د دای او مجاهد د پار تدبیری منزل روست راځي د 178 نه سیاست مدنی شروع شو دغه سلور قوانینو ملک دی دا سلور قوانین نافذ شي نو امن او امان برایش نو بیا بهر جهاد تطلو تبا مقوی که ملک امن او امان نو نو بار به ته جهاد لو دعوت لسلاړ شي پای کې یو ظالم له سزا ورکه حکم د قصاص قصاص من الظالم ظالم له سزا نه ملاویږي امن ناراضي په دې به تور مثال قصاص به تور نمونه پیش کړو اوس دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعي ملک دې د مال تقسیم د شریعت مطابق منصفانه وي کله چې د مال تقسیم منصفانه ني ظالمانه اوچ نیچ نو بیا ملک امن ناراضي لکنن دنیا کې دا رنګ پاکستان کې یا چې سمرا دا مغرب نه متاثر ملکونه دي نو الته تقسیم د مال منصفانه نه ده الته اصل کې سرمایه داری ده سرمایه دارانه نظام سرمایه دار رس تروزه غټیږي او غریب رس تروزه غریبي هغه ته دوه وخته روټی هم پوره په صحیح طریقه نه ملاوي نو ملک امن نه راځي دیو جن تقسیم د اموال او منصفانه او په قانون شرعي وي دلته به تور مثال وصیت مسله راوړل ځکه قران قانون بیانې خو به تور مثال یو مثال راوړي به تور نمونه نو د وصیت دا خبره د مال والي سره للوالدین او الاقربین د یو نمونه ده نور قانون عام ده چې د مال تقسیم په شرعي طریقه او دارنګ د مال تقسیم د معاشره کې ملک کې منصفانه ای الب امن و امان راځي کتب علیکم کتب علیکم مقرر کړی شوی دی په تاسو باندی اذا حضر احدکم الموت کله چی حاضر شی په تاسو کی او تن ته الموت علامات د مرګ ان ترک خیرن او کچرته پریخی د سمال مال ته پاتې کیږي او مري نو په ده باندې کتبه مقرر دی څه الوصیت وصیت کول للوالدین مور او پلار ته ولقربین او خپل خپلوانو ته بالمعروف د شریعت مطابق حق اندا حق دی علی المتقین و پرهیزګارانو باندې یا حق اندا لایق او مناسب دی علی المتقین متقیان لرا چې دا وصیت وکي دی متعلق مفسرین وای دا عام مفسرین دا حکم اول کې او ورسو چې کله د میراث قانون نازل ش چې پلار له دون او مور له دولو اولاد له دومره د ارچا عیسی مقرره شو نو دا آیت په هغه میراث په آیاتونو سره منسوخ شو وجه دی چې دار چا خپل ایسه مقرره شوه د مور پلار د خپل خپلوانو خزا بچو رونو خويندو نو اوس وصیت کول سمانه غاسم شریعت ولا حق ورکای او بل حدیث کې راتله چې لا وصیت لوارثن وارث له وصیت ني نو للوالدین د وارثان او اقربین نوم دقه خزه بچي اولاد مراد درونه خويندې ټول وارثان وارث لا وصیت ني نو دیو جنا ایوي چې دا آیت په هغه آیتونو دا میراث باندې منسوخ شوه خدای ابن عباس رضی الله عنه قول مونږ علوم القرآن کې ویلو تفسیر القرآن به اقوال الصحابه کې به تور مثال چې هغه وی هاذه الايه ليست بمنسوخه دا آیت منسوخ نه ده اخو بس دونه ټکی وې اوس د نسخ نه څنګه بچ کیږي نو په دې کې چا دا ویلي دي چې دا فرضیت منسوخ دی او نو دوی اوسم برقرار نو دوی برقرار دی نو چا دا کتبا په معنا د نو دی بکړه دی نو دی با تفسیر مدارک وای کتبا علیکم نو دی با علیکم مستحب نو سوال بیا پیدا ش چې مستحب دي نو مغه خبره شو چې لا وصیت لوارثن قانون خو مغه ده چې وارث ته نو بیا ول وصیت کول دس نو دا وصیت یادای چې مستحب ده خو للوالدین والاقربین بالمعروف دا عام خیر خیر خیر غړي یادای سړی مري او وی یره زما د مور پلار له خیال ساته دا وصیت کې نو بیا صحیح شو د میراث وصیت نه عام د خیر خېګړې او سیندی سے ویلو مونږ ویلو تفسیر کې چا سوي او دا د مسلم والدینو د په حق کې خسره منسوخ ده او دا غیر مسلم والدین یاد خبره ختمه او غیر مسلم وارث نه ده خوارس نی میراث کې حصہ نه علي نو یې څنګه ژوند کې نان نفقه د والدینو په دې بچی باندې لازمه ده که مسلمانی او که غیر مسلمی نو دغه رنګ مسلم د پاره خو د مرګ نه بعد میراث کیسه شوه اخو پاغه باندې ژوند دی رہی خو غیر مسلم والدین بس کوي نو ای کتب علیکم الوصیت للوالدین غیر مسلم دې وصیت کی عیسی خو یې نشته دا دونه د ده شوی دی به په خپل زندګي تیروي نه دا وي زموږ حضرت صاحب مولانا حسیني رحم الله هم چونکې د شاه صاحب په رای چلی سیندی صاحب د شاه صاحب په رای چلی شاه ولی الله محدث دیلی او منسوخ نه دی ابن عباس رضی قول دی نه پکې تقریر داسې کوي چې ګوره د آیات ترجمه ته لګوره کدا معنی شي چې کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین فرض دی پتا سومان وصیت کول للوالدین والدینو د پارا ها معنی موږ وګړه والدینو د پارا وصیت نو بیا خو منسوخ شو ٹھیک ده کنه والدینو د پاره د څه د میراث د مال وصیت دا معنا باندې منسوخ ده دیمه معنا دا ده چې الوصیت وصیت په مقرر ده للوالدین والاقربین مور او پلار تا خپل خپلوانو تا دا نه د پاره نه تا څه مطلب دا په د اوسم لازم دی چې حضرت سیوی مطلب اداره اوسم په لازم دی چې د کلمری علامات موت رالل نو د باندې لازم دی چې مور او پلار خپل خپلوانو ته وصیت کی چې زمانہ بعد زما دا میراث زما کفن دفن جنازه دا بالمعروف شریعت مطابق وکې نو دا خو سم برقرار دي نسخه نه پدې مانسش بچ او حقا المتقین دا وصیت حقا لائق دی مناسب دی پرهیزګار ولا پرهیزګار خلق داسې وصیتونه کوي چې زمانہ بعد دی زما مال زما کفن دفن زما هرڅه د شریعت مطابق وشي فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسم على الذين يبدلون او متقین ذکر کا ذکر چې دا الله یره بګینو داسې خبرې کوي کنه چې رنین هغه دا بیا وصیتونه نه کوي روح المانی والا وی دلته وګور علی المتقین وی وی وضع المظهر موضع المزمر چی وصیت باندې محافظت څوک کوي دا والقیام بها او په دې قیام الکه دا موبایلونه بندوي من شاعر المتقین الخائفین من الله دا دا غچاکاری چې د الله نه یریږي اوس چې د الله یې رزق کې نشتا وصیتونه سکي او شریعت سکي نو ځکه علی المتقین و چې دوی سر مناسب لایق دا ورنه دا خور چاله پکاو فمن بدله چا چې بدل کدا وصیت بعد ما سمعه پس تاغینا چې اوریدل او دا د اوریدو نه بعد بدل ک وصیت هغه د شریعت مطابق کړو ورستو وارثانو هغه وصیت بدل ک د شریعت خلاف ک ګناوس پچا دا وی فانما اسم علی الذین یبدلون یقینا ګناه د بدلولو پاکسانو د یبدلون چا چې بدل کړی دا دغه غاړه خلاص را خو وصیت صحیح کړي او رسم رواج بدعت را پسې مکوي وارثان ور پسې وکړه دا غاړه خلاص شو ګناګار مجرمان دوی فمن بدله بعد ما سمعه بدله سمعه دا د دې دا منسوب ضمیر چې ده کنه بدله کې او سمعه کې دا راجه چاته ده دی عیسی ته ده چالتا سره معلومیږي الوصیتون عیسی ایتبا عیسی نه عیسی وصیت وصیت ته راجع دی، چا چې بدل کړ دا وصیت، بعد ما سمعه، پس د هغې نه چې اورېدلي يي دا وصیت، نو مذکر ضمیر موږ چا ته راجع کړ؟ معنی کې وصیت، نو موږ په څه اعتبار؟ هغه عیسی، عیسی چې کومه ده، هغې ته راجع دی. او سمعه چې اوریدلی یا سمعه په معنا د علم ده من بعد ما سمعه پس تاغې نه چې په دې پوي شوی وصیت باندې پوي ده د خپل نو موجود خو لیکن دته دا علم د چې وصیت یې داسې کړی دی کله موجودی وویری کله موجود نه خو خلک وای داسې کړی دی او دته علم دی او بیا مغه وصیت بددای د شریعت په ځای پرسم رواج په غلطه طریقه مال تقسیم کی پر رسم و رواج کفن دفنو کی بدعات پیو کی نو فینما اسم علی الذین یبدلون یقینا گناه د دې بدلولو پاکستانو باندې دا چا چې بدل کړی دا او ان الله بشک الله سميون اوریدونګي او علیمون پوهه ده نو دا وصیت اوسم ده چې متقي سړی به دا وصیت کوي چې زما نه پس زما کفن دفن جنازه مال تقسیم دا ټول شریعت مطابق دی بخپل غاړه خلاصي که وصیت کړي او هغه بیا غلطه کوي د ګنا ګناګار نه او که وصیت نه دی کړی نو بیا کاغي کوي نه د مسل شریک دی ولی وصیت نکو چه د شریعت نه خلاف کار برا باندې نه کوي فمن خاف من موسین جنفن او اسمن فاصلا بینهم فلا اسم علی اوس وصیت خو وارثانو بدل کپای ګنا ده خو کله دا سیوشي چې وسی وصیت کوونکې غلط وصیتو کی اوس بس کو نو وصیت خو پوره کول غواړي کنه وی نه هغه وصیت به پوره کې چې د شریعت مطابق شریعت نه خلاف وصیت به درسته که موسی چې د وصیت څخه کړي دی دا وصیت کوون کې وسی وصیت غلط کړي دی نو هغه وصیت صحیح فمن خافا سوک چی یرید یا خافا دلتم په معنا د پوی د علم سوک چی پوی د می موسین د وصیت کون کی جنفن ظلم او اسمن یا د ګنان نو فاصلا بینهم اصلاح دی کی خپل منس کې فلا اسم علی نشته ګنا پد غلط وصیت کړي نو دا دی درست کی جنف او اسم فرق دا جلب فعل کیږي د حق نه نا حق ته میلان خو لیکن فرق دی چې جلب کې بلا قصد غلطه طرف ته میلان او توي بلا قصد غلطه ته میلان ان ثواب میلان ان ثواب خو بلا قصد او اسم سی قصدن ګنا نه یریږي چې قصدن دا وصیت غلط کړي یا خطا سره دا ګنا کړي دا وصیت غلط کړي نو دا بس کوي دا من فاصلها دا وارث کنه دی به اصلاح کوي بینهم د دې منس کې د وارثانو منس کې نو بیا فل اسماعیل نشته ګنا پد ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی وصیت به پوره کې خو چې شریعت نه خلاف نه لکه شامی والا لیکلی داغه په دې ایصال ثواب په دې ختمونو باندې شامی کې په دې رد کړي دي او مستقل رساله لیکلې ده دا رساله اوس شایع شوې دي رسائل شامی په نوم مستقل رساله ده په دې رسمي ختمونو باندې پرد کی اوی که یو سړی دا وصیت کړي چې زه چې مړ شم زمانه بعد ختمیان راغونډ کې ختم پیو کې خوراک پیو کې پیسې ورکې دا وصیت پوره کی کنه وینه و پوره کی ولی دا وصیت سره من خاف من موسن جنفن او اسمن دا جنه پنیسمن ده دا د ګناه وصیت د شریعت نه خلاف نو د شریعت نه خلاف بنه پوره کی یا وای ما پسې بغټه درې مکوي او غټه سلويختی را پسې وکي ها درې مې ورځې خیرات را پسې وکي د سلويختی را پسې وکي نو فاصلا بینهم د دې به اصلاح دا بنوي چې نجی وصیت کړو زوی خامخه پوره کو وصیت به هغه پوره کیږي چې د شریعت نه خلاف شریعت خلاف دغه وصیت و پوره کیږي نه بلکې داغه حکم دار چې په اصله بینهم درستی به وسی فلا اسماله بیا ګنا نشته ګنا دغه سی وصیت بدلولو ده ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام درم قانون دا سیاست مدنی یو سو ظالم له سزا ورک دویم مال منصفانه تقسیم وک البام نو امان راضی ملک بسمی نو دریم مسله د صوم مسله د صوم سره پاره ده لارتباط النفس شیخ القران رحم الله علی کلی دی سمت الدرر کی مسله د صوم له ارتباط النفس ارتباط النفس د پاره روزه دې له پاره وروړه چې نفس د سړی سشي صحیح شي مهذب شي برابر شي نو دا دا خو لیکن دا خو سیاسی حکم دی نو خیالم دی سیاسی حکم نه سیاسی قوانینو کې راوړو نو صوم له ارتباط نفس خو سیاسی نشو سشو تهذیب او تهذیب الاخلاق سره تعلق نشو او غلط لاړ نو په دې ځان پوي کې صوم له ارتباط نفس ده خود دې صوم یو سو پهلوګان دي چې هغه بیا سیاست سره تعلق لري ایو دا یو دا کله چې فرد روجونی وا نو له ارتباط نفس د نفس محذب شو د تربیت شو څه تربیت وشو دا تربیت وشو چې په دې روزه سره د لغت تندا عادت واغش او مخ کې روستو د جهاد خبرې دي د سیاست خبرې دي نو دا جهاد یو اجتماعي عمل دی جهاد به کوي روستو را روان دی نو دا جهاد د پاره دا ټریننګ شو او جهاد سیاسی حکم یعنی د حکومت په سطح سیاسی حکومي نو د هغه د پاره تیاری شو د لوګو تندو سره عادت شونو سباره میدان جهاد کې چې لوګ تند راځي نو د به تیاری نو د فرد دا عمل چرته لاړ اجتماعیت ته تیار اجتماعي عمل ته په دې اعتبارم دویم له ارتباط نفس دا چې کلا د سړی روجونی و فرد د معاشره افراد روجونی سي نو د روجه کې د د لوګې تند احساسو کی نو د سر د غریب سماج همدردی پیدا شي چیرې دا د الله په حکم په خپل اختیار خوراک شته سکاک شته خو زه نه خورم نسکم او سړی وګی دی تګی دی ګرانه دا دا په سړی باندې تیر شي نو د سره احساس وشي چې دا سه پروژه کې نه په دې یولسو میاشتو کې په دې معاشره کې داسې غریب سماج او غریب خلک دی چې دا غي د غربت د وجنه د خوراک سکاک درک نه لګي نو د همدردی چا سره پیدا شو غریب خلکو سره نو معاشره ته فائدہ وته سماج اجتماعیت او درېما هغه دادا چې دا روجا ټیک د چینی سی افراد خو سیاسی حکم بده ده چې د اسلامی حکومت او د اسلامی ریاست او حکمران په ذمہ دارو کې یو ذمہ داری دا ده چې نظام سوم به ملک نافذ کړي کدا تعبیر تیو شینو دا بالکل بس اسانه شي دی وجه نه مونږ لیکلم نه بیاز کې څه تنفیذ نظام سوم بس اوس ډایرک سیاسی شو سیاسی مسله شو ځکه د اسلامی حکومت نظام صلات نظام سوم نظام حج دارنګ نظام زکات نظام امر بالمعروف نهی منکر دا نظامونه قائمول دا د اسلامی ریاست ذمہ داری مونږ اگر چې فرض کوي روزه اگر چې فرض ادا کوي حج هم فرض ادا کوي خو لیکن دا د دې نظام به حکومت جوړي چې د مونږ باسپور سکی جمعات شته کنيشتا جمعات کې امام شته کنيشتا د جمعات ټول اخراجات او بیا خلک منزل راضی ک ناراضی د منزل په وخت کې خلک سکی دا د حکومت ذمہ داری د دې توی نظام صلات دا نظام سوالات دی دا د حکومت ذمہ داری نظام سوالات با کوي نو نظام سوالات نه جمعه جوړولم نظام سوالات کې راغی د امام تقریم د د جمعه سمباله خم ده او ور سره خلک جمعه تا تبلیغیان او مولیان به په دعوت تبلیغ راولي او چې په دعوت تبلیغ نه راته حکومت به پټنډه راولي دا نظام سوالات شو سزا به ورکي نو دا نظام صلات لکه سعودي عرب کې سعودي کې نظام صلات اوسه ګډوډ کړ ال دا نظام صلات واقع ده امر بالمعروف والا بغرزیدل نو چې څنګه بازانونو شو دکانونه بند بس کوم چې بغیر مسلمو په عربو کې لکه هندو وغیرہ الته وی نو بس غیبا د انډیا خلک کمی کنه مسلمانان غیر مسلم ایبا دیرو ته لاړل ځکه به یې غمونځنی ولکه دکان به کولو نه پرې ده دنه لاړ شه او مسلمان به جمعه ته ځي خو که د مانزه په ټایم کې بار ګرځي نو امر مل معروف والا باول چغه والے چې صلا صلا صلا وسره وګاړیو او هغه سایرن به پیو سلا سلا چغه او ځان سره یو ډاټسن غوند امرا روان کړي او جنگلې به وې کنه لکه چیل نو که چرتا جمع باو درې دا دا سړی به اسی ګرځي ولی مونږ نه کې دا روانم یو 10 کوم فټیګ دا او کنه کو راځه یې دکان کولو واچو سړی به واچو پا په پنجرو کې به قید نو بیا به بوته یا به جرمانه کاو یا به جیل ته بوته نظام سوالات سعودي عرب طالبان چراله لغیم نظام سوالات نافذ کړو نو خلکو وې دی په خلکو په زور منځونه کوي دا ځلې خبره را داسې نرمه نرمه روانه نو ترغیب شتا خو لاغه سي پورا پکړ دکړې نه ده وجدا دا باوي مسله وته سره هغه معاهده نو داسې په دمه دمه برازي بس ګوري ځان لارې ګوري خو بهر حال دا چې هغه تریوي نظام روان دی لکه دا ده چې هغه رو وشتنو خلک یریږي یری بهر حال د نظام یری نو بهر حال نظام سوالات پاکستان کې زیول حق د شریعت چغواله د پاکستان په تاریخ کې چې حکمرانانو کې چا د شریعت راوستو خبره کړې وا صرف ځای ول حقو دا څه نه کنه بل چا نه وک مونږ هغه وخت کې ماشومانو سکول کې چرته پرایمري خدا ځای ول حق به ټي وي باندې باندې دا تقریرونه نه به ټول تقریرونه دا شریعت شریعت دا تقریرونه به کو د شریعت خبرې کولې سونه مخلص او سمره نو خو لکه دا چې د پاکستان حکمرانانو کې د شریعت خبره هغه کوله راپورته کړې و اې د پاره دا شریعه کوټونه غ جوړ کړل دا رنګ آئین کې نظام سوالات دا د ادارو کې اړرو کو چې سمرا سرکاري اداري دي ماسپخین سکولونه دي ماسپخین منځبا په جمع سره ادا کیږي دا ضیاء الحق د وخت نه اخر انتظام یو کو چې بس جمع انتظام وای نظام سوالات بس هغه چې لاړ غار سو لاړ راهل نواز شریف سو وخت کې ویلو مخ کې چې نظام سوالات کو الکه سن نظام سوالات په ټول ملک کې باید جمعې مونږ په یو وخت کېږي الکه دا نظام سوالات په یو وخت جمعې مونږ کېږي دا لکه یعنی ممکنه ده نظام سوالات دغه ته وایي چې د مونږ او د نظام اهتمام انتظام وشي کنه نو بهر حال نظام سولاتی نو هغه نظام سولات زې ول حق سر لاړ دفن شو خو بهر حال هغه آئین کې هغه وخت آرډیننس و غیره کړی وي نو نظام سوالات دا ذمہ داری د حکومتي نظام سومم ده زمون په آئین کې زول حق بیا دام کړیو نظام سوم د پاره تقدس رمضان یو آرډیننس کړو نه خبره وی لکه سو خکې خیخه وستا سینا مړه 100% نو 100% نه چې څوک لګه مو کې وخه خبره ده کنه دا نشنه خوخه ده کنه ناغاو سشه تقدس رمضان ناغه اډر کړو چې دروځي په میاش کې با بهر خوراک سکاک په دې پابندي ونی ولې شو جرمانه او سزا به روزه ولې خوري دور پوری لکه داسې نو هغه تقدس رمضان په تقدس رمضان کې دام وا چې رمضان راشي د اشیو ریټونه بلاندې کیږي کمیږي به د رمضان د وجه اوس سي اوس چې رمضان را شروع شي ارس اسمان توخیږي نو دا تقدس رمضان بیا مستقل نظام دی دا د سیاست کار نو په دې اعتبار د سیاسی مسایلو کې وروړو چې تقدس رمضان یا تنفیذ دا نظام صوم دا د حکومت ذمہ داری ده دا د رمضان د تقدس خیال وساتل کی نو پای کې رؤیت هلالم ده پای کې د روزې پابندیم ده د روزې خړون کې روزه خور له سزام ده تقدس رمضان د وجه نه ریټونه د دې ټولو خبرو د اوقاتو د دې ټولو شینو خیال مطلب د روجماتی د ټیم دا پېشمنی د ټیم حکومت دا ټولې ذمہ دارې دي چې د دې شینو خیال وساتي نو ځکه دا سیاسي مسله یا ای الذین امنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی پتا سو باندې روجا کما کتب لک څنګه چې فرض کړی شوی او علی الذین پاکسانو من قبلکم جساسون پخوو پخوانو باندې ما لعلکم دې د پاره تتقون چې پرهیزګار شئ دلته وای روجا پتا سو فرض ده لکه څنګه چې په مخکینو فرض ده د دوو خبرو د پاره وي دوه وجونه یو خدا دا چې پتا سو فرض لګ څنګه پخوا ځکه روزه لګ ګران کارو د انسان فطرت طبیعت نه مني ځکه په دې سره د انسان هغه ملکیت او بهیمیت دو صفاتونو نو دا بهیمیت پس کیږي مغلوب کیږي نو بهیمیت نفس دا نه غواړي چې مغلوب د شنه دی چې زه هر وخت ځوان او تر او تازه يم نو د سړی په مزاج نفس باندې بوج پدې راته نو ته وی دا سنوي حکم نه دی کما کتب علی الذین من قبلکم په خوان را روان دی نه نه چې لکه په موږ حکم راغی نه مخکې نه دی دویم دا چې اهمیت ته اشاره ده چې دا روزه داسې اهم حکم دی چې یوازې د دې شریعت نه بلکې دا د تمام شریعتونو مسله را روانه ده دیو جن مدارک وای چې کما کتب علی الذین من قبلکم ای علی الانبیاء والامم ملذن آدم الى عهدکم ملذن آدم الى عهدکم په تمام انبیو امم باندې روجه وا اے ملذن آدم د آدم علی السلام نه والا تر ستاسو زمانه پورې نو فهوا عبادت قدیمه دا څه شه دی دا صوم عبادت قدیمه زوړ عبادت ته کما کتب علی الذین من قبلکم خودلتا دا کما کتب علی الذین من قبلکم دا کما تشبیه چې ورکړی دا نو یاد ساته دا تشبیه په اوصافو کې نه دا بلکې نفس وجوب کې ده نفس وجوب په غیمو پتاسو نور خو کیفیت هيئت اوصاف دا غي دروځي او زموږ دروځي سری بدل دي نو دا په نفس وجوب کې یاد دا وجوب کتبه کما کتب علی الذین من قبلکم او لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو تقوا دار شئ تاسو تقوا دار شئ ولې روزې سره تقوا سړی کې راځي او هغه حدیث کې راغلی نبی علی السلام فرمایلی او صوم جنہ روزه ډال له سړی په د ګنا نه بچ نو لعلکم تتقون تقوا پروجه اصليږي راځي ایام معدودات دا ایام معدودات دا منسوب له ظرف ده ښه منسوب له ظرف څه مطلب؟ مطلب دا دی چې دا ایام معدودات د کتبه د پاره مفعول فيه دی مفعول فيه کتبه فرض کړی شوی در باندې روزه کتبه علیکم الصيام فرض کړی شوی د پتا سو باندې روزه خو ایام معدودات پاغر وزو د شمیر کې د شمیر پاغر وزو کې در باندې صدا فرض ده نو مفعول فيه شي اياما معدودات دا سره کتب علیکم الصيام فی ایام معدودات دا مطلب فی ایام معدودات په ایام معدودات کې در باندې روزه فرض ده هغه ایام معدودات وضاحت با رستو خپلو کی په آیت نمبر 185 کې شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا ایام معدودات دي رمضان میاش نو فرضیت صوم او مسله د تنفیذ د نظام صوم بیان شو فرضیت د روزه بیان ک سره د حکمت لعلکم تتقون د حکمت او فمن کان سروس بیان د رخصت او د فدیه کوي ا معذور دی بیمار دی یا سفر دی او روزه او خوړه نو روزه نشي نیوي نو روزه دی خو خیر قضا به بیا وروړي او د فدیه مسله بم بیان کی د شیخ فانی فمن کان سوق چوي من کوم پتاسو کې مریضن بیمار او داسی بیمار دی چې روجنیوي نش مشقت او علا سفرین یا په سفر باندې نو فعدتن دا فعدتن فا داخله د په محذوف باندې دا سره فمن کان منکم مریضن او علی سفرن نفعلیه عدت من ایام اخر چاچه بیمارو یا په سفرو روجه او خړا د دې عذر د وجه نو فعدت من ایام اخر فعليه عدت من ایام اخر په دمان دې شمیر پورا کول دی په نورو ورځو کې شمیر و بیا پورا کی یعنی قضا به بیا وروړي یو روزه خړلې ده یو بروړي دوه روزه خړلې دوه بروړي درې خړلې درې بروړي وعلى الذين يطيقون فديه طعام مسكين دا مسله ده فديه او پاک اسانو باندې چې طاقت دروځي لري فدیتون فدیه دو دا فدیه طعام مسکین خوراک ورکول مسکین تا دا د دې څه مطلب په دې کې دوه رائے وي چاوي دا آیت منسوخ ده دا جمله علی الذین یتیقون فیدتون طعام مسکین او چا غیر منسوخ ویل چا چې منسوخ ویل د ناوی وی دا حکم ابتدا کې وو ابتدا کې داو بیا رسو منسوخ شو اول اول چې روجي وی فرش وی نو دا فرضیت ال التخير ال التخير اختیار الک روجنی سه او کنا طاقت لره او بیا هم ننی سه نو زفیدیه ورکه نو رسو حکم بیا منسوخ شو نایدا چې دینو منسوخ غنل دیو د لګول دی دا روجي دا ابتدا سره او نسخ پس سره ویل دا نسخ روستو آیات سره ویل دا چې من شاهد منکم الشهر فلیصم دا روستو من شاهد منکم الشهر فلیصم سره دا نسخ وی بیا رااله نو دی په ابتدا باندې محمول کړي او چا ویلی دي چې دا منسوخ نه دی او دا قول دی د نسخ نه بچ دی منسوخ نه دی نو چې منسوخ نه نو بیا ورکه ډیر اقوال دي چې منسوخ نه دی نو وس چا سره لګي سته مراد شان ورشا کشمیر مولا وای وای دینه مراد ایام 20 دي کنه ایام 20 دا ایام 20 باره کې ده د فرض روزه نه یادای او هغه ایام 20 په تخیر بنا دي یا خو ایام 20 ونیسا ځکه اهمیت ډیر دی حدیثو کې نبی علی السلام وی ایام 20 سوق نیسی هر میاش درې روزه کمی دي 13 14 15 تاریخ ایام 20 هر میاش نیسی نو دا کسیام دهر لکه ټول کال چې دی روزه دی ولی یو پلسه ده کنه نو چې درې روزې په میاش کې نیولې نو سو شوې دیرش گویا کې ټول میاش روزه شو هغه بلم بلم نو ټول کالو سر سره شو د رمضان خو اسم روزه دی او دا یو لس میاش کې ایام 20 سره هم د میاش میاش ثواب په درې روزو ملاوي دنو کسیام الدهر شو نو دا اصل کې دا یاوی بیس باندې صدقه ورکي دا د شاه صاحب شان نور شاه کشمیری قول او چا دا ویلی دی لکه شاه ولی الله سه شاه ولی الله رحم الله وای چې دا دراصل صدقه فطر یادای منسوخ نه ده دا صدقه فطر ده روزه مخکیوي کتب علیکم الصیام روزه خو بنی سه قال الذين يطيقونه فديه طعام مسكين پاکستان باندې چې دروځي طاقت لري نو فدیه د په سرسایه د په طعام مسکین مسكين لو بیا د روجه په اخر کې سور کی سرسایم ورکی صد پار د دې د پاره چې بدني او مالی عبادت یوځیش نو صدقه فطر مراد دا سینه ډیر غنا قوال دي خو شیخ الاسلام ابن تیمیه پکې وای چې دا روزانه صدقه یادای مړه روزانه صدقه ده وعلى الذين يطيقونه سوک چې دروجه طاقت لري دروازه روجونی ونو ما خام دې فدیتون طعام مسکین مستحب عمل دې مسکین لدی سخیرات صدقه فدیه ورکی دروجه ماتی تنظیم دی ولو کی دې د پاره چې دروازه مالی او جانی عبادت دواړه سي جمش نو شیخ الاسلام دا خبره کوي خو پدې کې دا دا چې اصل خبره دا حکم د شیخ فانی دی څنګه چې ابن عباس رضی الله عنه وای ابن عباس رضی الله عنه قول بس عام مفسرین واغسته چوال الذین یتقون فیه طعام مسکین دا آیات سره منسوخ نه دی ابن دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای وی مراد د دین سره شیخ فانی دی شیخ فانی شیخ فانی څوک دی بوډا بوډا ته مراد داسې بوډا سړی خزا چې هغه د عمر داسې حالت ته رسیدلی دی چې هغه روزه وس نیوي نش نو شیخ فانی ته مراد شي نو هغه باندې صرف عزتون دا مسكين او یتیقون سر و بیا سکه او طاقت نه لري کړه ناغه بیا ورپسې صرف را واخله دلته دا اتاق یتیقو باب افعال لے کنا او باب افعال کې حمزه د سلب ماخذی کنا سلب ماخذ نو څه مطلب یتیقونه چې طاقت سلب شوه ده سلب ماخذی طاقت سلب ده نو چې طاقت یې سلبي سو کې شیخ بانی بډای نو پاکستانو باندې یتیقونه چې طاقت نه لري دروځي دیو جن بازو مفسرینو وسره لفظ دلار مقدر کړي سوی وال الذین لا یتیقونه نو داله د سو جوړو د دا اصل ما خز د وجه راړو مون طالبانو طالبان نور انوارم مې مون مولوی صاحب دې سید مختار مولوی نوروار پړاو دی کې مونږ سره یو طالب د مومندو نالته نورانوار والا دا خبرې کړې دي کنه چې دلته والا الذين يطيقون لا يطيقونه دلته لا معذوب مقدر هدا چې لو بالغ انته او ته مولوی صاحب دا یو الله دونه ګران و چې الله پکې نه لیکل خدای ولا ودا به ملي کړي وا اصل خبره دا ده چې دا لای رئیس دی دا دا د باب د سلب ماخذ د وجه دا خبره چې تاسو دوی چې لکه دا لای پکې ولې نه وي نازل کې باب باب افعال د سلب ماخذي نو علی الذین یتیقونه کلا نمینو د خپل معنی سره چې طاقت نشته او کویم نو په مشقت نشي نو فدیتون طعام مسکین فدیه د فدیه د په طعام مسکین ته مسکین له خوراک ورکول دي او خوراک څومره چې د سرسای مقدار ده نو دغه فدیه هم ده د یوې ورځ فمن تطوع خیرن سوک چې په خوشی سره وکي خیرن یو نیک کار فهو خیر له دا غورا او بهتره دلرا دلته من تطوع خیرن دا فدیه چې ورکې نو دا تطوعن د زړه د خوشی نه دی ورکی پنازړ توب نه چې خپه دی په او یا چا ویلی دی معلم التنزیل ویلی من تتوا تتوا زیات ورک من تتوا خیرن چا چې زیات ورک خیرن دا فدیه او دا مال فهو خیر له معلم التنزیل وی من زاد علی القدر الواجب علیه نفعات آسان وعلیه مدن د مت په ځای سا ورک د نسب سا په ځای پورا سا ورک نو تتوا خیر ده دا وجوبي و وجوبي شي غزياتي بس شي نفلي شي من تتوا او یا په خوشی ورکول مراد وان تسومو او کرو جمونی ولا خیر لکم دا غره تاسو د پاره روجه مونی ولا څه یادای دا شیخ فانی دومره یعنی تکلیف ته ډیر نه دی نیوي شي نو کوشش دی کوي او یا د انتسوم بر سر لګي هغه رخصت چې راغلو چې من کان مریضن او علا سفر دغه یادای ان تسوم خیر لکم قرطبی وای ان تسوم فی السفر والمرض ان کنتم تعلمون کچره پويګه او ولله چې د رمضان کم خیر برکات دي نو هغه بیا په نور ورځو کې هغه برکات نشته شهر رمضان الذي دی ویلو ایام معدودات دي نو هغه ایام معدودات با په کم وخت کې نیسوي شهر رمضان ایدا پر میاشت رمضان مقرر ده شهر رمضان الذي میاش رمضان غز میاشتا انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په دې کې قرآن او دا قرآن هدل للناس هدایت ته د خلکو د پاره او بینات من الهدى او واضح دلایل د هدایت دی والفرقان او فرق کون کې د پمنځ حق او باطل کې دا د قرآن شان او د رمضان شان دا رمضان زکه د روجو د پاره مقرر شوا چې دا بهترینه میاشت اونځي لفی القرآن دته د فضیلت د نزول قرآن د وجه نه ملو ده نو زکه الله د روجو د پاره انتخاب د کمی میاشتو کو د رمضانو کو چې د قران او رمضان تعلق د ډېر نو بهترینه میاش کې دا روزي ونیول شي او هغه حدیث کې راتل کنه چې په دې رمضان کې نفلی په فرض او فرض په یو او یاش نو زکه دا میاش دې د پاره مقرر شي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او د قران درې صفته بیان کړه یو هدل للناس دویم بینات من الهدى او دریم فرقان وګوره قران هدایت کوي لار خي خو کله هدایت لار ښودنه خو وکړي خو لیکن هغه دلایل یو نه وایي وایي بینات من الهدی هدایت مو کو خو د هدایت سره بیا د دغې لارې دلایل هم درته ښیي تا ته یو سړی لکه په دې لار لاړ شه او بل ته یې په دې لار لاړ شه خو ځکه چې دا لنډم ده دا پر انم پر امنم ده دا دلایل هم درته وایي نو قران داسې کتاب دی چې هم هدایت ته لار خي او مې بیا دلایل وې د دې لارې د انتخاب چې وجه دا ده او درم والفرقان فرق کون کې د حق او باطل منس کې بیا وته دام خي چې دغه لار د دې دلایل په بنیاد اختیار کا خدا بل طرف ته لار وردا خطرناک او شړه ده هغه بل جانب هم متوخی نو دا کمال صرف د قران فمن شهد منکم الشهر فليصم دوس امر پروجي مخکې خو دا کتب علیکم په ذریعہ اوس امر کله راغې امر دل تراغه امرش چې امر د وجوب د پاره کنه فمن شهد منکم الشهر فمن پسوک شهدا چې حاضر منکم ستاسونا الشهر په دې میاش کې نو فلیسمه او دینی سیدا ټوله میاش حاضر یعنی مقیمو دا مطلب کنه حاضر معنی مقیمو ولی سفر کې رخصتو یا حاضر مطلب صحت منو بیمار نو ولی بیماری کې سره رخصت ته نو غله حکم دا بیان نه کنه چې فلیصم هو په باندې واجب ده واجب نه ده بلکې سره رخصت ته نو دی وجنه من شهدا سوک حاضرو یعنی مقیمو په سفر نو صحتمنو بیمار نو نو فلیسم هو دا فلیسم هو ضمیر راجی کوم چاته شهر تا زکه منکرین حدیث وای پرویز وغیرہ چې فلیسم بس روزه دیونی سی دا میاش پکې دی مولیانو رسته دا خو بس یو روزه دو دیونی سینو مونږ وینا د شهر کې ضمیر راځي چاته د فلیسمو کې چاته شهر ته نو فلیسمو دا ټول میا شروع جدیونی سي بیا کو 29 وو کو 30 ومن کان مریضن سوق چې وی بیمار والا سفرن یا په سفر باندې نو فائدت من ایام اخر نو شمیر دی پوره کی په نور ورځو کې دی ولې راوړو دا تکرار سره پاره کروه المانی وی وی وی دا تکرار کړه دې د پاره لالا يتوهم من نسخه چرته دونه وی چې لکه جوړې مخکې رخصت خو فلیسوم سره رخصت منسوخ شو نو دا تکرار دی لپاره کو چې هغه نس هغه باندې نسخه نه دراغه همغه سره رخصت دا سفر او د بیمارې شتا یرید الله بكم اليسر ويريد الله دا اوس علتونه شروع کوي د دې قضا یرید الله اراده لري الله بكم پتا سو باندې پدې رخصت سره الیسر د اسانتیا رخصت سره درک اسانتیا راشي ولی الدین یسرن اسان نه کنه وګوره رخصتونه پکښ اخی روزه بنی سه او کو بیمار وې سفر کې وینو خیر ده کو دې خوړه نو مت نه په روزو کې کم را لې نو اجر او ثواب کې هم کم شوي د دې وجې نه بت سکے دا پینځه بیا قضا راوړې چې له تکمل له دا امت سره د شمیر برابر شي سام تیشی او دا غیم تیشی مثلا ولتکبر الله علی ما هداکم درېمه خبره دا و چې الله رب العزت دا طریقه او خولا دا قضا دا طریقه نو دا کومه طریقې به خولا نو د طریقې د پاره وی ولی تو کبر الله دې د پاره چې تاسو بړی بیان کې دا الله علامه پاغه طریقه حدا کوم لکه څنګه څنګه چې ته خود لیدا شریعت چې د د قضا کومه طریقه او خولا نو په هغه طریقه باندې دا قضا راوړل لتکبر الله علامه درې خبره وې او درې نظم او فهم نو نظم مو شو هر هر جمله آیات سره د داوا د داوا د علت دا دا دا او بیا لګولم قران داسې ویل غواړي چې سړی په پويش نو د فهم نظم خیال ساتل غواړي وایذا سالک عبادی انی فینی قریب دلتا دا ادخال الهی ده او ادخال چی څه د نقطې د پاره ادخال څه نقطې د پاره ادخال دا اصل کې جمله معترضه ای چې دا زمون کتابونو کې ورته سوی دا وی لکه جمله معترضه را خدا جمله معترضه کله کله به مقصد می نو دیو جن ادبن زمون مشایخ دیتا جمله معترضه نه وای سوی ایله نوم د ادخال ورکه نو دا ادخال الهی دراصل غ جمله معترضه ده خو د ادب د وجه نه تعبیر تی د ادخالک دا ادبن ولی جمله معترضه کلا به مقصد می کنه نو دا الله خبره به مقصد نه دی نو ځکه وته ادخال الهی وی خدا جمله معترضه یا دا ادخال د سنوکته د پاره نو نوکته پکې سشوا دا خو ادخال الهی دی ان نوکته دا دا چې صوم چې دی دا سبب د قربت الهی دی روجه سرا سړی د الله دربار ته رسی قربت په دې راځي ځکه په عبادتو کې چې کم قربت د انسان پر روجه کې الله ته حاصلېږي بل عبادت کې دا عبادت خپل خصوصیت ځکه نبی علی السلام حدیث کې راتله حدیث قدسی دی چې نبی علی السلام فرمایي الله فرمایي چې انا اجزی به یا اجزی به د دې روجه بدله ز خپل میا د دې روجه بدله بز په خپل ور کوم ولی د نور هغه ملائکو په ذریعہ ور کوي او د دې په خپل ور کوي ځکه روجه داسې عبادت ته چې د دین ایسوک نه خبريږي دا صرف او صرف د الله او د بنده منس کې معاملہ ده مونږ خامخا ودی سوکینی خروجه نه سو خبري لکه اوس مونږ ټول ناشتیو د کی چاته پته لګی چې دا چا روزه دا چا نه ده اوس مثلا الحمدلله مو ټول مسلمان ټول د خلکا مسلمان خو با ځوان حسنی ټول روزه ده الحمدلله خو کی دیشی مثلا د کی او معذور ناشته دا وزر د وجه نه روزه نه دنی ولې هم ته پته لګی نه نه د نیولو لګي او نه د نیولو لګي څه بدلېږي یو سړی دی وی روزه مې ده او به د خلکو مخ کې نس کی او دسته کې ناس او چې خلې ته واچولې نیمه اوس کلی نیمه توې کړې ته په پوښوي نه الله ته پتا ده نو دا داسې پټ دراز عبادت ته چې د دینه بل نه خبري نو ځکه با کمال دی نو الله ته سړی په دې ډیر نږدې شي په دې د عبادت کې د دې اخفا د وجه او د دې اخلاص د وجه نو دا سبب د قربت الهی دی او چې د قربت الهی سبب دی او سړی الله ته نږدې شونه سبا کوي یو سړی د بادشاہ دربار ته د وزیر وغیرہ دربار ته نږدې ورسین ویا سکی بیا په خپل کارونه کوي کنه نو د قرنګ دا سبب د قربت الهی دی نه الله یوس غواړه نو در کوم با وایذا سالک عبادی کله چې تپوسو کیستانه زما بندگان انی زما بارکه چې دا الله نږدې دی کلره دی ځکه دا تپوس شوو صحابه کرامو کړو مدارک را نقل کړی دي اقریب ربنا اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه صحابه ویلو اقریب ربنا آیا زمون د عرب نږدې ده نو فنناجیه چې پټ پټ ته غواړو مناجات کوو ام بعید کلری نو فننادی چې په چغو چغو وته وایو نو آیات نازل شو و اذا سالک عبادی انی فانی قریب چغو ته ضرورت نشته زنیز دیم وجیب دعوت الدعاء دلته یو خدا معلومه شوا چې وګوره الله نږدې ده او پروژې سره قرب الهی حاصل شو نو د الله نه غستل غواړي خو په پټه دیو جنا معرف القرآن هم دلته لیکلي دي مفتی شفیع صاحب فإني قریب دلان اس آیت میں انی قریب فرما کر اس آیت میں انی قریب فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ دعا آہستہ اور خفیہ کرنا چاہیے ہاں دعا میں آواز بلند کرنا پسند نہیں بلا ضرورت ښه چې ضرورت ني بس خفیه دعا کا نو دعا خفیه د ویلی پایني قریب او بل ادا دا روزي سره مناسبت شو کنه د سوال او دعا هغه حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمای للصائم عند فطره دعوت مستجابه د روزدار د روزماتي په وخت کې دعا قبليږي للصائم عند فطره د روزه دار د روزه ماتي په وخت کې دعوت مستجابه دعا قبلي دن کی وي دوی قبليږي نو د روزه بیانو د دعا بیان پکې راوړو یو خو پر روزه قربت ملو شو دویم پر روزه کې دعا او خاص کر روزه ماتي کې قبليږي نو فیضا ویزا سالک عبادی انی فینی قریب جیب دعوت الدعاء دعا قبلهم واړه اذا سالک او روجه کې الله جیبه جیبه وختونه یې خېری ښا هم د روجماتي وخت هم د پېشمنی وخت نو دا بهترین اوقات بس الله د دې بندگانو په دې روجه کې دا بخلو سبانی ګوري ډېر باندې ځکه حدیث کې راتلل روجه پراله د په الله ځانو نه بخ نه د هلاک او تبایش جبريل ویلو پیغمبر وی امين ولی یعنی دا دونه بدبخته ده الله دې بدبخته نه موږ وسات چې دونه موقع وي او د پکې په یو کې مزان پاس نه کا دروازه روجوا پکې د قران درسونه وو د شپې تراوی وي پکې قیام الليل ته پاسې دلو دا تهجد زکه چې پښمنی لاسم پاسې دلې خو دوه څلور رکعات مونږه مکا خدر و جماعتی وقت د قبولیت د پیشمنی وقت بهتر دا هر موقع هر موقع نو بهر حال زکا دا د قبولیت وخت وجيب دعوت ادا قبلوم دوا د دوا کوون کی اذا دانی کله چې مانه دوا اوغواړي خو شرط دا د انشا انشا به سره لګي ولی یو سړی وی چې غواړم نه راکې نو انشا دا سره وجيب دعوت الداعي اذا دعان انشا قبلوم دوا د دوا کون کی کله چې ما نه غواړي خو چې زما خوښ شي او دا انشابه مونږه وسره روباسو د سورته انعام 41 آیات په تایید دا وسره ولیکه سورته انعام 41 آیات کې وسره دا ان شئت لفظ راغله ده ان شاء خا دعا خو قبلوم یو خدای الله مشیت باندې بنا ده ولی مشیت باندې بنئ الګه چې ان شاء الله الله خو خشی را کوي را وایږي کنه را کوي نه را کوي نو بس بیا خواړو غواړم نه سپته یې نه را کوي نه نه نه تب دوا غواړې په امید وجدا دا دا ان شاء زکه دا چې کله کله ته یو شی غواړې کې ستا خیر نه دی دیو جن حدیث کې راځي دعا نرد کیږي د دې دریو خبرو نه یو خبره ای یا خدا حاجت به الله درکې خو که چرته دې کې خیر نو نو د دې په ځای بدرلا بل یو شی چې ستا ضرورت ته او تا غوسته نه دی بدل درکې دا دعا غوري اثر خي دا بدل چې ما دعا وکړه ما خو ډېر مو دعا وکړه هغه شی مې غوستره نه کړ الکه کې خیر نو دغه په ځای د لاینه ډېر خدر کی داسې چلو شي بیا او کله داسې وشي چې څه تکلیف مصیبت را رواني د کې د خیر نو الله غ تکلیف مصیبت په دې دعا بنک خو سور کوي الله دربار نه تشلا سوک ناراض او کو دغمنی نو بیا الله رب العزت د دې دعا غوستو چې دنیا کې به سمیلو نشو نو آخرت کې ولا جنت کې بدل ورکی خو څه خو یې خامخه نو دوا بهترین شی او فلیستجیبوا لی بس دوی دی قبول کی زما احکام ولیؤمنو بی او ایمان دی وروړي پما دا د دعا د قبولیت شرطونه شو یو شرط دا دی ولیؤمنو بی پما دی یقینو کی دعا کې به یقین ضروری ایمانم ضروری دی یؤمنو بی ځکه چې د هر عبادت د پاره شرط ایمان دی او یا ایمان په معنی د یقین دی نو ول یؤمنو بی په ما دی یقینو کی ځکه دعا کې چې کله یقین نی نو هغه دعا هم نه قبلی حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي دعا چې کې وانت موقن به ستا په یقیني دانا ته یاره الله راکې کنه راکې خو دا خو یقینا شکی خبره شوه ته په دې یقین کې چې زما الله تعالی سوجتم الله به راکې نو یقین وي او بل ول یستجیبو لی زما د احکام پابندی وي ته به د الله د احکام پابند شنه الله به حاجتونه پوره کی تب باغی دا الله دا حکم پابند نه وای مال د دعا قبول کی کله چې دا شرطونه نو لعلم دې د پاره ير شودون چې دوی لارومومي دوی لارومومي او ير شودون دوی کامیاب شي دوی تخپل حاجت ملو شي د دعا هغه قبولیت دوی ته وي دوی قبول شي په دغه شرطونو سره او په دې درې سلو صورتونو کې یو صورت خور کی کړه او حل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم حکم دلیل او نهار فر رمضان پر رمضان کې د شپې حکم څه دی او د ورځې حکم څه دی نو د شپې ورځې احکام بیانې او حل لكم حلال کړي شوی د تاسو د پاره لیلۃ الصیام پشپ د روزه کې الرفسو جما کول هم بستری کول الی نسائکم خپل خزو سره دلتا دا لیلۃ الصیام نه ده دا مفعول فیه ده خدا او حل لپاره او حل لکم حلال کړي شوی ساو د پاره الرفسو رفس خو فی لیلۃ الصیام فی لیلۃ الصیام وي ځکه کنه چې هن لباس لکم دا خزه لباس او پرده د تاسو د پاره وان تم لباس لهن او تاسو لباس او پرده یې د خزو د پاره وګوره که خزه نه وي نو د سړی پرده او د دې خزه پرده به شل زینو کې به پرده شوی و ولی دا یو فطری ضرورت ته خواهش ته کنه انسان کې الله رب العزت دا شهوت یو فطری صفت اخره اوس دا صفت چې د پوره کاو او نکاح ولا نه وا نو شل زور زینو کې بلګیاو نو پرده حیات لیوا او چې کله خزه خاون په نکاح شو نو د خزه پرده خاون او د خاون پرده هم خزه شو نو بس د دې کور په کور کې پټ پک پټه دا ضرورت پوره شو بے پردگی رانلا او یا لباس په معنی د سکون او آرام هم ده لکه سراج المنیر وی وی هن لباس لکم دا خزه دا آرام د استاسو د پاره وان تم لباس لهن او تاسو آرامي د خزو د پاره څه مطلب وګوره دا التزامی ما دا څه شو التزامی ما نشو کنه ها د جما سره سکون ملو شي بیا نو آرام او سکون شي سکون او آرام دې ساسو یو بل لپا علم الله پویدا الله چې انکم بشک تاسو کنتم تختانون خیانت بم کړي وان پسکم خپل ځانونو سره نو فتاب علیکم مهرباني در باندې وکړه وعفانکم او لری که تاسو را مخکینه حکم دا سوا چې اول اول کې حکم بداو چې روجبا ونو روجه کې څنګه دروازه جما بندوا نو دارنګ پر روجه کې د شپې بندوا خوراک سکاک دروازه بندو خو جما د شپې بندوا الله یې ما ته پته ودا حکم تاسو ته ګرانې ده نو ما درنه دا حکم لری ک چې پتا سو اسانتیا راشي دا مطلب نه دی سر لازم ادا نه چې دی چا خیانت کړي دی هغه پهلو نه بیانې خدا وای چې الله ته پته و چې کې دی شوي تاسو نه داسې څه خیانت شوي وي نو ما در دا حکم لري باندې ته بیا وګوره علم الله او پوی دا الله چې انکم بشک تاسو کنتم تختانون تاسو به خیانت کړي وي انفسکم خپل ځانونو سره کی دی شي د شپې د جما شوي وي روزه کې انسان دې پوره میاشتا نو فتاب علیکم نو مهرباني پتا سو وکړه وافان کوم او لری کستا سونه دا حکم افدا مطلب نه چې خیانت شوی نه غیر ته معاف کنا افان کوم عفا شیخ القران رحم الله وای چې عفا په معنا د لری کول دی عفا په معنا د لری کول مرضی لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای عفا الله عنکم عن الخیل عفا الله عنکم عن الخیل الله در باندې اسونو کې زکات نه دیخه نو عفا الله عنکم څه مطلب مخ کې سو زکات او نو عفا لری ک د سره شته نه نو څه مطلب افا شریعت کې د اس زکات مخکې نه نه دی خوسته شوی او پیغمبر فرمای افا عنکم عن الخيل نو دا مطلب کعفه په معنا د لری کولی شي نو مطلب دا ها معاف کول شي نو مطلب دا چې مخکې اوسې لري ک نو د سر شریعت کې دا اونه نو مانسه شو عف الله عنکم عن الخيل الله در باندې د سره دا حکم یې خنه ده مخکې نه لري کړي ده نو دغه معنی دلته شو پتا علیکم عفانکم لری کستا سره دا حکم دا حکم دنه لری دا نه چا په معنا د معاف کولو دې ځای کې وعفانکم لری کتا سن دا حکم اول کې داوا نو بیا د اجازه تفسیر کبیر ملي کې وس علیکم انا باح لكم الاكل والشرب والمباشره في كل الليل په ټوله شپه کې بس اجازه ابتدا کې دا سیوا فالآن نو بس اوس حکم دا دی ښا فالآن پس اوس باشروهن جما کوي د خود سره په دې شپه کې اجازت شو او وبتو ما كتب الله لكم لټوي غواړي د الله نه هغه اولاد چې مقرر کړی د الله تاسو د پاره د اولاد سوال کوي وکلو خوراک کوی واشربو څښاک کوی حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض چې ښکاره شي تاسو ته هغه تار سپین من الخیط الاسود دا هغه تار تور نه دا تور او سپین تار کم وی من الفجر یعنی په وخت د سبا کې د سبا په وخت کې د کې ابتدا او انتها د صوم بیان کا ور سره مسله د اعتکافم ابتدا انتها د روزي بسی وی د شپې جما خوراک سکاک دریوان اجازت دا کوي حتی تر دې پوره یتبین لکم چې ښکارشی تاسو ته الخيط الابيض سپین تار من الخيط الاسود د تور تار نه هغه د ادی ابن حاتم رضی الله عنه واقع وکنه اس کړیو اتور او سپین تار غ ظاهر تو قتل کې خو او سبا نا وخت پورې داغه امتیاز نشو کېده ځکه رڼا ناوخته لګي او لایټونه وغیره خونه نا نبی علیہ السلام ته وینو نبی علیہ السلام خندل او ته انک لعریض القفا ته خټیر غټ سټه چې تور او سپین تار ساده سټ دلاندې راځي د بالغ دلاندې مطلب صبح صادق او صبح کاذب مراد ده نو خیط الابیض صبح صادق ده او خیط الاسود دا د شپې تیار را چې د شپې په دې تیار کې صبح صادق روخی شي من الفجر بس دغه ځای نه با دغه ځای پورې خوراک کوي دینه بعد با روجه شي نو ثم اتم صيام د اوس انتها شو هغه ابتدا شو ثم اتم صيام بیا پوره کې روجه الليل تر شپې پورې شپې پورې راکاږي شپې پورې دا روجه اورسوي شپه څه ته وایي نور پریوتو ته نور پریوت نو بس روزه ماته ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد یو پابندی به برقرار البته کله چې تاسو اعتکاف کوئ اخیری عشره کې نو بیا به مباشرت بندي ولی هغه سړی جمعات کې دی نو جمعات نه خوته نشي او جمعات کې هم جمعه نشي کېده نو بس اعتکاف کې پابندي ولګي او بل اعتکاف کې دا وا چې دا خو ډېر خاص ال خاص عبادتو دا خو تبتلو او تبتل الیه تبتیلا نو که جما پکې جایز وې نو بیا تبتل پورا نه کېده او دا خو پورا د دنیا سره ځان را شکولو نو ځکه زموږ دین او شریعت کې رهبانیت کلی تور منه ده خو جزوی رهبانیت شته لکه دا دا اعتکاف دی کنه څنګه ربانیت پورا لس ورځې جمعات ګډ کې ناستو سا نه بار ګرځا نه د دنیا خبرې کوا نه کاروبار نه خزه ارسه نه تبتل نو دا جزوی رهبانیت ته دی جواز دا شریعت سخولی دا شو نور نور دا دی او کلی منو نو بهر حال مباشرت بدی کینی ولا تباشروهن تاسو مباشرت مکوي د خزو سره وانتم عاکف د شپې هم په رمضان کې د شپې دا منې ده کړه وانتم عاکفون فی المساجد په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکې په جمعهتونو کې تلک حدود الله دا پولی دا الله دی دا د الله حدود دی پولی دی حکمونه دی یعنی د حکمونو پولی دی حدود فلا تقربوها دې ته منځ دې کېږي د ماتولو د پاره ماتول خو څه کې چې نږ دې کېږم ما ځکه چې نږ دې شنو کې دې شي پکې واقعش دی وجنه بني زکیږي نه او حد ستوي حد منه توي کنه حد منطقيان هم حد ستوي کم حد کم تعریف توي منطقیان حد د دې شي حد څه دی معنی جامع تعریف ته سوی حد نو دقرن په دې حد کې معنی د من پرته دا پرته دا او د حدود تم حدود زکوي چې دا سړی د ګنو نه سکی منکای رکاوي تلک حدود الله دا پولی دا الله دی دا الله د حکمونو فلا تقربوها دې ته نږدې کېږئ ما د ماتولو د پاره کذالکم دارنګ یبین الله بیان ی الله آیاته خپل احکام للناس خلق تا لعلهم دې د پاره یتقون چې دوی ځان بچ کی د مناهیونه احکام بیان ک مناهی مکه او نور اوامر پوره کی ولا تاکلوا اموالکم بینکم للباطل وتدلوا بها الى الحکام دا څلورم حکم نهی عن الارتشاء رشوت نه منی څلورم سیاسی حکم شو قانون د ملک نه رشوت ختم کړي حرام خوري ختمه کړي رشوت په بطور مثال ویل دي نور دا اصل کې تمام حرام ته مراد دي ځکه چې کلا کلا کلا په یو ملک کې سوي حرامي رشوتي هغه ملک امن امان ناراضي هغه ملک نظام نه صحیح کیږي نو د ملک د امن امان او نظام سمولو د پاره با حرام خوري منک بندول غواړي دا د حکومت ذمہ داری ده حرام خوري بند کی حرام خورای کی سود ده رشوت ده پردې مال پنا حق خړل دي خودلته ته رشوت صرف بتوره مثال راوړو مثال به پیش کی بس ولا تاکلوا مالکم مخره تاسو اموالکم مالونه د یو بل بینکم په خپل منس کې بل باطل په باطله طریقه په باطله طریقه د یو بل مال مخره حرام خوري مکه د عامش ځکه په حرام خوره سره معاشره خرابيږي نظام خرابي باطل ویل کی ستا اغا حرام تا او اغا مال ته چې د شر نه خلافي د شر نه خلاف او مفسرین بیا ویلي مراد من الباطل الحرام کالسرقه والغصب داش غلاش وا غصب شو او وکل ما لم يعزم ها او بل ارغه شوی تی مراد ده چې مالم یازم به الله چې الله اجازه نی ورکړي شر نی ورکړي د شر نه خلاف نو دا تمام بالباطل کرال نو عام حرام خوري او خاص کر بیا وتدلو بها دا په مخ کې عطف ده دلا دلان دی ده ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بها الى الحکام ما وړه دا مالونه الى الحکام حاکمانو ته به تور رشوت ولا تدلوا ادلا زوړندولو ته وای مور زوړندوي د مالونه ال الحکام د حاکمانو خېټو ته به تور نشپت خو تدلو بها مور د مالونه ال الحکام حاکمانو ته به تور رشوت ځکه ملک خرابې نظام صد پاره دا وړه رشوت سره خلق ورکي خو دې لور کوي کنه لتاکلو فریقا من اموال الناس دې د پاره چې اوخره صبرخه یې صد مالونو د خلکو نه بل اسم په ګنا وانتم تعلمون او تاسو خپ ویږئ چې دا زما مال نه ده هغه پردې مال ځان ته کولو د پاره حکمران لري شفت ورکه نو دا سم کوي چې پردې مال په خپل کې البته یو ځای کې ستا خپل حق او مال دی او هغه مال او حق تا ته د بغیر رشوت نه نه ملاويږي نو بده کې بیا علماء لیکلي دي چې دغه صورت کې بیا تعالی ورکول چې مجبوري جایزي او غلا غستل ناجایز ظالم حاکم دی ستا جایداد، ځمکه، یو شی بل شی غصب کړی دی، عدله نه درکوي او وایي نه دونه راوړه او بله لاره نه وه نو بیا ستا مجبوري ده، ستا خپل حق دی، اپې هغه مجرم دی، ته خو خپل حق اخلې، پردی خو نه اخلې. شریعت چې منع کړی رشوت ته کوم، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، چې اموال الناس وي نو هغه به حرام وي او خپل حق وي چې هغه ستا خپل حق دی او دله بغیر د دې نه درکوي نو بیا ستا مجبوري ده، ګنهګار او مجرم هغه دی. توقیت شرعی بیانای دا دو درې ټکی می وې توقیت شرعیم ده رسم باطل باندې ردم ده تعذیب مؤمنانو لم ده او زجر پنا مناسب سوالم یسالونک عن الاهلا سوال کوي تپوس کوي ستانه په بار دا اهلا نوې میاشتې کې اهلا هلال ها چمه د صدا هلال دې کنه نوې میاش مونږ معنا وکړه د نوې میاش تو باره کې دنه تپوس کوي هلال باره کې دنه تپوس کوي هلال سی سپومه چې روخیږي کوم سپومه نوې او دا نوې هلال سورو زی پوری درې ورځې پوری دا درې ورځې د ته هلال وای په دغه کې اندازه لګي چې میاش راغتلې ده نوې نوې شو کنه شو نو درې ورځې پورې دا هلالي او چې سورلسمه تورسین بیا شي بدر شي بدر خو بهر حال دا اولنې درې ورځې میاش شده دا هلال دی او دا اهل دی د دې باره کې درنه تپوس کوي قل ورته پیغمبره هي مواقیتو دا په جنګلو د وختونو د لناس د خلکو د پاره ول حج دا د پاره د په جنګلو د وختونو خلکو د پاره ول حج او د پاره د په جنګلو د وخت د حج دی دی د پاره دی سوال چا کړو صد پاره شوی قران کې سوالونه یسالونک تقریبا پینزل لس راغلی دي ابن عباس رضی الله عنه په دې کې دیار لس صحابه کرامو کړي باقی دا دو بیا نورو کړي دي نو بل چا به کړي بل چا لکه يهودم کړو يهودو کړو یسلونک عن الروح خدا دیار له صحابه کرامو کړو دا سوال د دې اهله متعلق د سره دا یو مشکل زیاده دلته علم معنی والا وای بلاغت او علم معنی والا چې دا یسالون کان الحل دا سوال اصل کې شیو د دې باره کې چې دا میاش غټیږي وړيږي ولی اول کې نریوي بیا رورو غټه پوره شي بیا واپس چې دینو نریش نو من جانب الله وی جواب شو قل هي مواقیت للناس والحج چې دا تاسو سوال د سره مناسب نه دی ځکه د دې په غټې دو ورکوټې دو په علتونو تاسو نه پويږئ یا خو په الله پوي او یا تعلق د علم فلکیات سره دی نو عام خلک فلکیات باندې چرته پويږي دی وجه نه تاسو سره مناسب نه دی البته تاسو سره چې سم مناسب هغه جواب درکړې شو قل هي مواقیت للناس والحج بس خبره ختم د ورکوټی کېدو غټې دوه علتون باندې نه پويږي تاسو سره مناسب نه دی دا سوال البته صد پاره دی نه دی د پاره دی چې تاسو په وختونو پیچ زموږ حضرت سیوی مولانا حسین رحم الله او دا خبره صحیح نه ده د علم معنی وال اصل خبره غدا چې شاه صاحب کړه دا شاه ولی الله ا خبره دا و مخ کیوي ایام معدودات ایام معدودات د شمیر وځي بنی ول غواړي نو سوال پیدا شو چې دا دیر روزي نیول پکار دی بس چې کله مونږ غواړو دیر شونی سو کلم چې پیوارو سمې راغې نو الله رب العزت داغه جواب وک اصل کې چې نا من جانب الله جواب داو قل هي مواقیت للناس والحج خبره ده یعنی دا حلال پابندی به پکې ضروری نه او مونږ چې کله غواړو به صرف دیرش تعداد پوره کول دي نو جواب شو نه هلال به ضروری وي ځکه قل هي مواقیت للناس والحج روجه دا که حج ده او دارنګ شرعي افعال دي دا خو د هلال سره تړلې دي هلال نه بغیر نکیږي نه روجه کیږي نه حج کیږي دې د پاره شر وخت متعین کړي دی او چې دا وخت راشي نو البسی ادا کول غواړي او وخت سي دا سبب ني سبب وجوب دی کنه از اصول کې ویلي وخت سبب دی نماز د پاره د روزي د پاره دا وخت دی نو دارنګ دا هلال دا میاش را خطل د سره سبب دا وجوب دی نو د خپل اختیار خبره نه ده بلکې دا هلال کېدل ضروری دی ځکه چې دا هلال دا توقیت شرعي دی شریعت وخت مقرر کړی نو د روجې د پاره توقیت شرعي ضروری دی نه دا چې صرف ستا تعداد په خپل خوخه نه توقیت شرعي به دا مطلب اصل کی توقیت شرعی خی قل هي مواقیت للناس والحج روزه دا که حج ده د خلکو نور معاملات دي دا هلال سره تعلق لري او دا توقیت شرعي ده نو رمضان با ایام معدودات وی خو هغه چې کم په توقیت شرعي سره شي شریعت ولا کوم وخت مقرر کی دا د دې سکول لیبرال خلکو جواب هم شي دای کنه کله سخت ګرمه کې روزه راشي نو په سخته ګرمۍ کې روجي بیا سیکولر لیبرل دارنګ عقل پنسن دا خلک غامدي مخکې سختو ګرمۍ روجو کې وي چې د ګرمۍ دا سختی هم یو عذر دی لہذا سوګ نشي نه دا موږ دا خدای عیسایانو کار دی دا روجا تفسیر مظهری لیکلی دی چې دا روجا اصل کې په دې عیسایانو باندې هم دا پر رمضان کې وا میاش ولا مقرر وا خو هغه دا سوچ شو چې یو کال سو کلونه سخت ګرمي رااله نو دې ته تکلیف شو سچلو کو د دې پوپ پادریان کې ناستل په پادری له اختیار ورکړی دی په پادرانه کې نه اصل څه چلو کو او دا څه چل بو کو چې سخ کال با دا روجا یخنه ته یوس او ځا روجا به یخنه ته یوسو خو چون کې د خپل زم نه اخوا کړه توقید شرعي مو چېړه نو داغه د پاره د الله خوشاله لو د پاره به د دیر شپه سلويختونی سو اشه ذکر هغه عیسایانو کې دا مخ کې ډېر پخوا دا یو چرتا پاکستان وزیر تیر شو هغه جاهلانی ټول دین نه خبري ناغوي یره ار وخت په پاکستان کې دا جګړې کنه روزه مخ کې شو ورستو شو اختلاف ده مرکزی کمیټه والا یو اعلان وکي یا بل بل وکي دا اوس چې کوم راغلی دی پکې داسې خو معلومی کی داسې جوړ توړ ولا خو ورځي ښه نو صوبایي ځان سره کیو په یو ځای اعلان وکي پرون مې اعلان اورېده وای چې الحمدلله چوتھی دپا ساری سارے پاکستان قوم کو ایک ہی روزہ ملا ہے ایک ہی دن روزہ ملا ہے لکه سلورم کال مې په یو ځای روزه راولم بهرحال لکه اختلاف پکې ختم شي ټول پاکستان کې به یو ځای روزه ده کړ نو بهر حال خبرم دا کوله اختلاف کلا صوبایي لا نشي مرکزي ونشي مخکې رستو شي نو هغه وخت کې ډیر مخکې داس غالبا ایوب خان یا دغه دور کې یو وزیر مزیر تیر شوی الکه یو خدای اختلافي سو کوئی روزه ده سو کوئی نه ده یوا دیم دا د په هلال کمیټه زموږ ډیره خرچه کیږي فروری ته به بوزو نو موسم هم خده ټول ملک با په یو وخت روجنی سی او د هلال کمیټو خرچونه هم خلاص دغه مخ کې حکومت کې وزیر ویلو فواد چودري وکسو هغه وی هلال کمیټه ته ضرورت فلکیات شته بس په فلکیاتو مسلې حل کو بس برا تخی کلندر به جوړ کو نو منیب منیب الرحمن کو مجیب الرحمن منیب الرحمن په غوسه شوی او نه د لاسو کالو نه د 100 سال کلندر هم ته جوړول شي بلکې یادو سم کارو کې د 100 سالو کلندر جوړ کی خو اصل مسله صدا توقیت شرعي ده پیغمبر چې ویلو نو سومو لرویت رویت بی نه نه چې توله بس به یو ځای کلندر جوړ کا وته کې نه بارا نه توقیت شری نه غداوي نو ویل کته خو د عیسایانو نم بدتر شو چې ته فروری ته به بوزو نیسان ستانه خوشو د زین جدا کړه خو د دیر شو په ځای سلويخ کړي ته ظالم رالې نو فروری سي اٹائی سی تا خو اشته کم کړي تا د دې اجتهاد او د دې مجتهدین دي موږ د دې اجتهاد توقع کوي قل هي مواقیت للناس او اي ورته پیغمبره دا دا د پاره د وختونو د خلکو یا د پاره د پیجنګلو د وختونو د خلکو کاروبار لین دین عبادت والحج او خاص کر د حج په دې سر معلومات کی وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها دوس په یو رسم باطل باندې رد کړي د جاهلیت اداوا ما مخکې ویل چې ملت ابراهیمی او دین ابراهیمی کې سو اداوا چې وسړی حج د پاره کور نروت نو ترغه پورې به کور ته واپس نه دي سو پورې چې حج ادا نه کی اما وې زمو فقہ کې مسله د المام والا ٹھیک ده خو بهر حال هغه دې کې لک فرق دی خو بهر حال اداوا دی به کله کله ضرورت پېښ شو راغله به عمره به وکړه یا به حج لراغه او بیا به سکور ته ضرورت پېښ شو نو چې تبا نلته به تاغه مسله جاهلیت مکی والا ته مخه ته شې چلکه په دین ابراهیمی زمونږ د نیکه دین کې خدای دی چې حج نه وکورتا نزه چې سو پورې حج نه کړي اوس سوکو نو هیله ولا جوړ کړه نه کنه تله خو دې ته وایي چې سړی په دروازه لاړ شي شاته به کنډر وکړو په کنډر به لاړ شو نه شا طرف نه به راتلل نو هغه دغه د پاره ونه چې زمانه تیرېده تیرېده نو هغه مسله نورم بدل کړه نو بیا چې به د حج نه واپس تل نو هر سړی به په کنډر ته مسله د یو ځای نه بل ځای ته بوت نو دغه رسم باطل باندې الله رد کړي خو د دې مناسبت مخکې روستو سره چا چې معنی والو کنه ناوی دا ویری دي چې یسلون کان اله الا دوی د علتونو تپوس کو ول غټیږي وړیږي نو یا الله وی چې دی باندې نه پويږي اصل خبره دا ده بس دا سری مواقیت خبره ختم د عبادتونو او د روزې او د حج او تاسو دا سوال چې تاسو یې ولې غټیږي وړکیږي نو دا داسې بے ضایع سوال دی او بے سر او سامان سوال دی لکه څنګه چې سړی کورتا د خپل دروازې په ځای د شاطرف ناراضي د سوال تاسو داسې سوال نو هغه رسم باطل امر شو د دوی د غلط سوال تشبیه دې سره ورکړه اوس د شاه صاحب خبره شاه صاحب سوي او دغه نه یادای شاه صاحب یې سره دی دا ویلو چې توقیت شریعه ضروری کنه توقیت شری به ضروری وی کنه نو الله رب العزت په دې رسم باطل ول رد کوي چې ګور جاهلیت والا شان راتلل نو وات الویوت من ابوابها دروازې ناراضه څه مطلب توقیت شری زکه ضروری ده چې شریعت د هر شي د پاره خپل وضع کړی دا هر شی مقرر کړی دی نو چې کوم د شریعت وضع داغه مطابق برازه واتل بیوت من ابوابها کومه طریقه شریعت مقرر کړی دا نو پاغي لکه څنګه چې سړی کور ته په دروازه راځي نو دا صحیح طریقه ده په کندر راځي نو دا صحیح طریقه نه ده دقه سي توقیت شری به ضروری که توقیت شری نه نو بیا دا سه شو لکه سړی چې کور نه په شار روان دی لکه جاهلیت والا دا مطلب ولیس البرو ندا نیکی دا چې بینتا تل بیوتا راتل کوي کورونو ته من ظهور یا د شاګانو نه ولکن البر لیکن نیکی والا خو منغه ده اتقا چې ځان بچ کی د مناهیونه د رسمونو نه د ما حرم الله نه یا د ځان نه د جوړولو نه چې ځان نه شر جوړي توقیتونه جوړي واتل بیوتا رازه دروا کورونو ته من ابوابها د خپل دروازو نه او وتق الله د الله نه ویریږي په اوامر او نواهیو کې لعلکم دې د پاره تفلحون چې کامیاب شي یا د دې رسم رواج نه ځان بچ کې لعلکم تفلحون یقینا کامیاب شي رسم رواج پر خوستل کامیابی ده د دینه مفسرین وای چې یو سو خبره معلومه شي تفسیر قرطبي وای وای فات البیوت من ابوابها د دین یو قانون روت وی به هاذه الایا پدې آیات سره وی دا بیان کیږي بیان انما لم یشرعه الله قربتا ولا ندب الیه نو لا یسیر قربتا و ان یتقرب به متقرب دا قانون تی روت شرع چې یو شی د قربت نه مقرر کړي او شرع چې یو شی له ترغیب نه ور کړي دا قربت نه ده اگر که ځان الله ته نږدې کوون کې دا قربت غني وګوره دی قربت غنه کنه د ثواب ولیکن چې شر مقرر نه کنه دا قربت نه دی یو قانون بکې دا او البرهان کې علامه زرکشي وای وې د دینه دا قانون روت دا قانون چوات البیوتنا بوابها مطلب دا ده اے باشر الامور من وجوهه اللتی ينبغي ان تباشر عليها ولا تعكسو دا معلوم شو چې کارونه چې دی په هغه طریقه بکې چې کومه طریقه د دې لپاره مقرره نه د عکس د اصول شو بس د یو کار لپاره کومه طریقه مقرره ده پای ا شرعي دی کا عرف کې دی عام دنیا کې د دین کار کینو پاغه طریقې او کچ کوم ولا مقرره د شریعت او د سنت اکثر بینه کې ځان د طریقه بدعي رسمي ریواجی دارنګ دنیا کې یو کار دی نو یو سړی با هغه کار کوي هر ځای چې کم دای د پاره وضع او مقرری دای عکس نه مثلا د بار چت خدل دی بده پړو باندې نو په دې پړو خيجا اوس یو سړی دلته پړې رازوړنه باغین خط روان شاله ک دروازه او پوړې شتولې باغې نه ځای نو دنیا کې عام قانون دا دی چې کم کار د پاره کم طریقه شرعي کې شرعي یا عرف کې عام نو هغه کار کاوه هغه کار مکوا چې کوم مقرر نه دی اوس هغه اصل مسله د دې سه قتال فی سبیل الله وقاتلو فی سبیل الله الذين يقاتلونکم دا اوس داوه د قتال او حکم په قتال وقاتلو جنگ کوي فی سبیل الله په دین او لار د الله کې الذين کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي ولا تعتدو زیاته مکوي ځکه چې ان الله بشک الله لا يحب المعتدين نخوخی زیاتی کوونکی قاتلو دا فرضیت د قتال شو فی سبیل الله مقصد قتال شو ولا تعتدو ادب د قتال د د قتال متعلق د احکامو او یقاتلونکم اهل قتال دیو خول قاتلو فرضیت د قتال ذکر شو امر دی کړ او فی سبیل الله کې مقصد قتال ته اشاره شو چې قتال و فی سبیل الله د الای کلمت الله د پاره وي او اهل قتال بچی چا سر به جنگيږي الذين يقاتلونکم او ادب سره ولا تعتدو خلا تعتدو ادب سره هغه بیا مفسرین ویلي حدیث کې مراغلي ماشومان، بوډاګان، ښځې او مذهبي پیشواګان دا به نه وژل کېږي، څو پورې چې توره نه راغسي. که توره یې راواغسته، بیا خو حالت حرب دی، بیا به وژل کېږي. نو دا ابن جریر هم وایي، د ابن عمر عمر بن عبدالعزیز نه نقل کوي، خلیفه راشد او لا تقاتل من لا یقاتلک لا تقاتل من لا يقاتلك سوک چې د سره جنگ نه کوي جنگ باندې کوي ولی قران سوې الذين يقاتلونكم نو چې جنگ نه کوي اصله نه راغ ستبا اثر قتال نه کوي عام کافر دی حالت جنگ کې نه دی نو بس ټیک دی یا بس ساده ملک زیمی وی نو بس ټیک ده سپ اصول روان او یا د بل ملک کافر دی تاسو سره تعارض نه لري سې کې ته وجنس چې دا وجل خونریزی نه ده دهشګردی نه ده وای نه کنه بل طرف ته فتنه ډیره لوی ده والفتنه تو فتنه چې دا شد من القتل ډیر سخت جرم او ګناه ده د قتل نه ټیک ده چې قتل ده یو سړی نیمو وجل شو خو بل طرف ته دا ده فتنه ډیره لوی ده د شرک او د کفر مسلمانانو باندې ظلم زیاته فتنی ډیری دارنګ شرک عام دی د کفر نظام او د کفر قانون عام دی نو دا فتنی ډیری دی په نسبت د س د قتل او دنیا کې داسی کنه چې کله کله د نقصان ختمولو د پاره بلګ د غټ نقصان ختمولو د پاره بلګ نقصان پورته کې د یو سړی کینسر دی ګوته باندې کینسر ولګید ډاکټر څه کوي ګوته ټیکټ کی نو دا هغه کافر چې موزر دی او هغه فتنګر دی او مسلمان او انسانیت ته په امن او امان جون دنیا کې نشي کوله نو دا غي مثال د کینسر شوی ګوته دی دا کټکول غواړي چې فتنه ختم شي نو ول فتنه تو اشد من القتل ولا تقاتلوهم دوس آداب بیانای او رعایت مکان او رعایت زمان ها جهاد کوي خدا رعایت مکان د مکان خیال وساته ادب دار ولا تقاتلوم جنگ مکوي دوی سره اند المسجد الحرام په مسجد حرام کې حتا یقاتلوکم فی ترسو پوری چې جنگ نکړی تاسو سره پدې کې شروع کونو بیا خو با جوابي خو پهل بتاسو په مسجد حرام کې نه کوي د جمعات ادب دار فین قاتلوکم که جنگ یو کو تاسو سره فقتلوم تاسو بیا جوابي جنگ وسره کوي کذالک جزاء الکافرین هم دارنګ سزا د کافر ودا چې کافر سره جنگ وشي چې کله جنگ شروع کی فین انتهاو او کدی منی شو د سنا د شرک نه کلمه وې یا د قتل نه جنگ بندي وکړه نو فین الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی بیا وته سموای وقاتلوهم دلته علت د قتال دا جهاد ولی کیږي وی وقاتلوهم جنگو کې دوی سره حتا تر دې پوره لا تکون فتنه چې پاتې نشي فتنه و یکون دینو او شی قانون او شی غلبه د دین لله د الله په دنیا باندې د الله د دین بول بالا او غلبه راشي فتنه سمراد فتنه چا معنا شرک کړي صحیح ده دنیا نه شرک ختم شنو دین نه شرک نه ختمي ها شرک ختمي پیغمبر نو دی وجه ټکه تاسو یې ذکر زور د شرک دا وره موږ دا شیوخ څه ټکه نه وای ها د کفر او د شرک زور ختمول دي نور شرک نه ختمي نه دنیا نه کفر ختمي نه دنیا کې کافر خ او نه دا حکم دی چې ته اس کافر پر نه ټولو وجنه نه زور ختم کا زور څه مطلب دی وخت کې لکه په دنیا باندې د کفر او د امریکې او د دوی د جالی نظام کفري نظام دی او دا غي زور دی نو په دې وخت کې مسلمان باندې فرض دي چې دا زور سکی دا نظام او کفر نظام زور ختم شي دا مطلبي زور ختمول د کفر او د شرک او بل فتنه په معنا د تنگول امراضي تنگول او دارنګ حدیث کې راځي د ابن عمر چې نبی علی السلام فرمایلیو لا یفتن مؤمن لا یفتن مؤمن چې مؤمن تنګول نشي مؤمن تنګول نشي ترغه پورې بجیا دي چې مؤمن ته کم نن تکلیف ده مؤمن مسلمان مغلوب ده دارنګ زوال کې دی چې دا زوال او تنګېدل ختم شي وای کو نه دین لله او دا الله د دین بول بالا او غلبه راشي نو بیا مسلمان په امن امان او خوشاله او چت سرګرځي نو جهاد دې د پاره وقاتلهم جنگ کوي دوی سره حتا تر دې پورې لا تکونه فتنه چې پاتې نشي زور د شرک او د کفر یا پاتی نشی تنګول د مؤمن ويكون الدين لله او شی قانون او نظام غالب په دنیا د الله فینن فینن تهاو نو بس کچری دوی منی شو د دې خپل کار نه نو فلا عدوانه بیا نشته د زیاته الا للظالمین امر ظالمانو سره نه ظالم سره به زیاته کې نه نه نه دلته اصل کې ذکر د فعل مراد ته سزا د فعل فین انتهاو پس کچری دوی منی شنو فلا او دوانا نشته د سزا د زیاتی الا للظالمین مر ظالمان ولا ظالم زیاته کړه دی نه د زیاتی سزا ولا ورکا نور زیاته مک اشار الحرام وشار الحرام ا رعایت مکانو دوس رعایت زمان دی jihad کوي نو د زمانیم خیال ساته زمانه سه اشهر الحرم دې کې پهل مکوي تاسو شروع مکوي د جنگ په دې اشهر الحرم بلکې د دې د عزت احترام خیال ساتي البته که هغه په کې شروع وکړه نو بیا ول حرمات قصاص بیا بدای چې ته به جواب کې جوابي کار رہی بته پهل بتنه الشهر الحرام امیاش د عزت بشار الحرام په بدله د میاشو د عزت کې اول حرمات او قصاص او په عزتینو کې بدله دا نو د بدله خیال وساته ک چرته دی شروع کړنو بیا با تبا جوابی کاروي کینو فمن یتدا علیکم چا چې زیاته کو پتا سو باندې فاتدو علی زیاته په کې مطلب مغه معنا سزا د زیاتی ورکېدله بمسلمه پشان دا غی تداریکم چې زیاته پتا سو کړي سونه زیاته کړي دا غي جواب ورک وتق الله د الله نو یریږي د دې حد نه تیر نش اوالم پوشن الله بشک الله مال متقین سره د متقیانو ده متقیانو سره میت خاصه تعاون امداد وان فی قفی سبیل الله ترغیب انفاق تام دا چې مال بم لګوي ځکه جهاد بغیر د مال نه کیږي نو د جهاد په بیان کې د انفاق مال زمنن راوړو لکه څنګه چې د توحید په بیان کې د رسالت او کله د رسالت په بیان کې د توحید بیان زمنن راوړي دا طریقې د قران نو انفقو خرج کوي فی سبیل الله دا الله پلار کې ولا تلقوا بيدیکم او مغرزوي د خپل لاسونه ځانونه مغرزوي خپل ځانونه بي ايديکم د خپل لاسا الا تهلكت هلاکت تا اي بجمع المال ترمذي کې راځي بجمع المال چې مال جمع کې خرج کې نه نو په دې باندې خود ځان په خپل هلاکت ته غورځي یا ولا تلقوا بيديكم مغرزوا خپل ځانونه بيديكم د خپل لاسا اله تهلوکا هلاکت ته په ترک جهاد یا ترک جهاد یا ترک ترک انفاق یا بجمع المال مال نه لګي جمع کې نو چې مال نه لګي انفاق نه کیږي اسباب او اسلحه بنا غستل کیږي او چې اسباب اسلحه نه نو جهاد بنه کیږي نو جهاد رکاو شو نو دشمن براشي او ملکونه بدنونی شي نو ذلیل بشه نو په خپل لاس هم ځان تباک او یا بدتر کې په ترک د جهاد جهاد نه کوي نو کافر به زوروري نو تاسو به ذلیل کېږئ نو په خپل ځان هلاکت ته غرزول دي لکه نن سبا د مسلمان حال په تر کې جهاد سره مسلمان ذلیل شوی دی واسینو یو معنا واسینو واسینو احسان کوي احسان نه مراد اخلاص په دې انفاق او جهاد کې اخلاص پیدا کی واسینو او اخلاص پیدا کې ځان کې په دې جهاد او انفاق په دې کې احسان یو دا یعنی صحیح نیت او او اخلاص یا واسینو دا انفاق او جهاد یادای واسینو جهاد کوي انفاق کوي دا احسان او احسان دوه قسمه اغا یو احسان فی العبادتی او دویم احسان فی المعاملاتی احسان فی العبادت دیته وی چې هغه حدیث جبرئیل کې راغلی عبادتو کې احسان وکې څه مطلب تپوس کړو جبرئیل امین چې مل احسان نو نبی علیہ السلام ته فرمایلیو کنه ان تعبد الله کانک تراو فیلم تکون تراو فینه یراک دا احسان په عبادت پوره په خشوع او تواضع سره مونږ کول او دویم احسان په معاملات او معاشره ده معاشره او دارنګ معاملې کې ادا ده احسان چې د خپل حق نه زیات ورکا مثلا د سړی حق کیلو شیو تا پیسه دا پاسه ورکان دا وار دا احسان فل معاملات او معاشرش و احسنو دا احسان نه ادا سره قطع تعلق کوي نو تا ته اجازت خو د برابرې په حدا پوره زیاته د سر کوي خو ته بیا دا د چا قطع تعلق کوي نبی رسول الله نه تو سر تعلق جوړ کا نو دا احسان شو په معاشره کې واسین ان الله بشک الله يحب المحسنين وخیدا سینه کی کون کی واتم الحج والعمره لله دې زینوس مسله د جهاد حج خو تنویرا للجهاد نه د جهاد د پاره د تنویر وروړه ځکه د جهاد او د حج خپل منځ کې ډېر مناسبتونه دي ام مالی او جانی عبادت ته د مالی او جانی عبادت دواړه دغه رنګ بل دادا چې دا حج دو مقصدو د پاره دی دا حج دراصل د جهاد ټریننګ دی ځکه حدیث کې راغلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې الحج جهاد خلاق تعالی فيه حجم جهاد ده خودونه دا توري جنگ پکې نشته نور هو مقص مشقت ته نو دغه مشقتونه چې بیت الله طواف او سعی صفا مروه کې منډه او عرفات او منو مزدلفه مزدلفه دا ټول شینا دا دراصل د جهاد غ ټریننګ او یقیني خبره ده دا چې کم خلکو حج کړی ای ته پته ای چې دا حج دا سو روزه انتهایی سخت روزي ګران کار ده کم 8 9 10 دا خودونه ګران کار ده چې سم سړی سم نه چوړ کوي دا چې سګلټ شي ته پته لګي دا کنه راځي ګران کار حج کې ګران عمل دی دا درې ورځې سخت سړی اے آرام بنی ناس ته بسمنی خوراک به دې سم نی بس یو منډه ده سړی نه سم دیوانه جوړ شي وی کنه دیوانګه والا عبادت ده لکه څنګه چې جهاد ده جهاد کی مجاهد چرته په آرام ناشتي هني دغه خوراک سم نه آرام سم نه شپه سم نه هر وخت خطر هر وخت منډه دا حالات دي صفای سوتري نه کور کې خونه دی کنه صفا کپڑے خیرنه وخت غټ شوی دی حد نه زیات شي بیا کنه غټ شي ولی د کټکول وخت نشتا دا چې د حد نه زیاتیږي دا جهاد کې زیاتیږي ښا دلته حد نه مزه آتا وای سنت مطابق بری ما سره ودا سی پری دي ته وای چې خدای پاک ودا سی هغه د جهاد موقع ده ښا چې حد نه زیاتی او کم چې سنت ته نو حدیثو کې غدرې راغلي دي کنه دغه دي نو بعضې ودا سي پری دي چې لکه خزه او تا کې فرق نشته نو د سنت مطابق عام حالاتو کې پرې ده او چې جهاد لاړې بیا چې سونه غټې د غټتی شي ولی ا دیوانګی دا لکه څنګه چې حج کې دا التم دیوانی خیرن ها دغه سي نکونه بناله وختبه دغه سي ببر بي نه دی نو د حج او د جهاد ډیر مناسبتونه دی او بلس نو داغه مناسبتونو د وجه نه دا د شي د حج په جهاد بیان کې حج راوړو واتم الحج والعمره لله دا مفتی مشتبه چې کله جیل نه راغی نو بیا غي پسې ملاقات نه پس بیا شورا و پنځویر کې انا خبرې هم کولې ماته یار یو خبره مې سه ویزه چرالم دا شي نو خدا سي بدل بدل شي دي مې سه ویزه مونږ دې طالب دا مې شیخ صاحب ته مې مې لکه ست ما ته یو خو دا وخت د حد نه ډیر زیات شي نه او دویم دا باز رومالونه په دې سر راچول شروع کړی دي نو ما شیخ صاحب ته دی ویو هغه ته وای بس هغه به سم کی کرا مشر زمو ستا خو زوګ نوري ناس خبره دا ده چې زه تا ګورم الته چې د حد نه زیاتیږي زیاتیږي او چې عام حالاتو کې نو به کمی ا د وختو چې کوم حدیثو کې درې طریقې دي پاغه طریقه ښه او که زما غوندم بسر وختونو بس د قصې حسینو لکه څه چې ما بسر وخت نشته ما ته ورس طالب ته وختونه بر ما ته سر داسې کنه شته په سپرې دم شته په نه نو خدا دا چې لکه درې ټیک شو ګنو او دغه سم سیدی لکه دام صحابونه چې وخت نشته نو بس علی رضی الله عنه خریلو چا بس دغه سي لکه زمون په افسر دغه وخت دي نور سنش دغه سي دي خبر حال خبره مسکوله مصابتونه دي مشابهتونه مشابهتونه دا سي ډیر دي د حج مالی جانی عبادت غم ده دام ده ام دیوانگی عبادت ده دام دیوانگی عبادت ده التم آرام نشته دلتم آرام نشته نو دی وجینا نو دا ول ټریننګ شو یو حج لراشه چې د جهاد ټریننګ وکي او دا د حج غره په دې انګريز او په دې غیر مسلم ډیر بد لګي اې د دین ډیر سخی یریږي یریږي چلی ول نه ورزي دا مخ کې ډیر مخ کې کلونو کې حج شروع نو بی بی سی یو نماینده لګیا دی هغه ډاکومنټری او انګلیش کې وای نو لګیا دی نو خو ډیر غړی نو د الفاظ چوغورا دا دیشګر دل تراغون شوی ای ته پته ده چې دا سره جهاد د پاره دا ټریننګ دی نو کوئی دیشګر راغون شوی نو وای دا خدا دغه دیشګر دی د پاره دا حج خدای د جهاد ټریننګ نو یو دا او دویم شیخ القرآن غلام الله خان لیکلی دی جواهر القرآن کې چې دې د پاره دی چې الله وی حج لراشه التبه حج عبادت مو کې او مانبا په دشمن د غلبې سوال او دعا مو کې نو زه به د قبول کوم نه دا ټول مناسبتونه دي نو ځکه مو وایو مسله د حج صد تنویرن لل جهاد واتم الحج والعمره لله پوره کې احکام د حج او عمره خاص الله د پاره دا احکام هم پوره کې او ور سره بیا دا ده چې د الله د رضا د پاره یعنی کم شرایط فرایز دي هم پوره کول غواړي او د الله د رضا نوم ریا د پاره نه نیمګړې نه فینو سرتم کچره تاسو ایثار کړې شوې بن شوې احرام نیت دکړې ده او چې پلا راتلې س مسلې پیدا شي لار بنده شو په خوا به جنگونو جنگ بن خط یا نن سبا پاسپورت او کاغذاتو کې مسلې راشي دا سوشي کله کله دا سي مسلې راشي سړې بیمار شونه شتلې کاغذاتو کې مسله رااله دا زموږ یو مرګره ډیر مخ کې سو کاله د حج اراده به وکړه دغه به وکړه د پیسې داخله کې یو ځلې داخله کړي اتی چاو تختو نو بیا سو وخت بعد بل کپنه والا نو دل تراغه زموږ د حج دلته حج فلایټونه شروع کیږي نو د حج تربیاتی ټریننګ دی حجیانو لا آی کې مو نو ما سر میلاو شمه ته چې بس سبا قبل سما فلایټ دې زم چې قتل وسو ورځې بعد بیا تعالی که حج نه تلې وی خاندل وی جی دا غلو ورا سره بیا وش دو زله داسې شو بیا حج نه ایثار شو بیا تلو په درې مزل نه څه خبر دا کوم داسې مثلا پیښ کاغذاتو کې سم مسله رااله وغیرہ او د احرام او نیت کړي دي نو د احرام وغیرہ د پاره مسله دا تاسو به کې ویلي دي چې کله احرام واچول شو نیت او شو د احرام به ال کوزيږي چې په دې حج عمره ده شي اوس دې التتلی نشي نو سبا کوي فمستيسر من الهدي بس دې حل له چې هغه کار په اون شو نو به توره جرمانه او تلافی با ګډ پیسه ولې غلې شي ال تعالال شو حدود حرم کې نو دی بیا احرام لري کی نو دغه وای واتم الحج والعمره لله پورا کې احکام د حج او د عمره خاص الله لا مخکې به لېګل اوس آسان کار دی کدا چې مسله راشي نو ټلیفونو کال ته بمرګر یار دوسی الکا یو چیلې ګډ پیسواله حدود حرم کې حلال ک چې حلال شي تا تبو وي بس ته احرام لري ولا تحلقوا رؤوسکم دا د حج بیانو پکې حکم د احصار او د امن او بیان د فدیه دلته به دغه په انتظار ولا تحلقو تاسو مخره روس کوم خپل سرونم حتا تر دې پوري وخته حتا تر دې پوري ابل ول هدیو چې ورسیږي هدیه محله خپل زید حلالي تا هغه خپل زې حدود حرم ال تور سید حلال شو بس دغه نه بعد بیا احرام لري کول شي سر مرخره شي فمن کان منکم مریضا بل صورت الته تل دی اوس خالته وزر پیښ سوک چې وی پتا سو کی مریضن بیمار او به اذن یا په دمانه څه تکلیف میراثی د سر د طرفه سر کې سپګی شوی دی لکه حدیث کې راځي حدیبیه په موقع باندې اصحابی ناس ته وی اور می بل کړو نغری او کټوي می پیخه وا نبی علی السلام راغی وی سپګی می بلې مخ را روانه وی سر ګروم او پوکی ورکوم اور لګوم کله چې په امن یې دا مسلې نه او یو سړی حج لاړ نو اوس د حج اقسام دي افراد دی تمتع دی او دارنګ قران دی نو که چرتا د سړی افراد کړي خو خبره ختمه په د دمه شکر نشتا او یو سړی لاړ خو هغه تمتع وکړه یعنی د حج په ایامو کې د حج نمخ کې عمره وکړه دینه تمتع جوړ شي حج ایام کم دي شوال ذل قعده ذل حج دې کې د کلار او حج تلاروز شته د پکې عمره وکړه نو د عمره کولو د وجې نه د حج سحج شو تمتع شو تمتع منه فائدہ حاصل کړه تله حج لو او د عمره فائدہ ما حاصل کړه نو تمتع شو فائدہ حاصل اول اوس چونکه په یو سفر کې دوه فائدې حاصل کړي نو ایک تیر سے دو شکار نو دی وجنبا د شکرې په تور بیا دمه شکر دا حاجی چې کمال ته قربانی کوي دا دا قربانی نه د وزهی والا دا سره دمه شکر غور کوي نو فمن تمتع چا چې फायदा واغسته بل عمره ته پکولو د عمره ال الحج تر حج کولو پوره حج ایام پوره مخکې ته عمره وکړه نو فمستس فمستس نو لازم دی په د باندې آسان من الهدی د هدی ور کولونه یو آسان هدیه ساروی چې سونه د وسو دی ورکی خو یو سړی تمتع کړی دا او دا ساروی وسی نشتا چې ساروی ورکی قربانیو کی وی فمن لم یجد سوک چې نمومي طاقت د دې هدیه فصيام ثلاثه ایام روزي نیول دي درې ورځې په حج په حج کې حج من ایام حج دغه ورځو کې درې درې ونیسي اے تر عرفات پورې درې پوره کی وسبتن او و اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شئ واپس شئ من فارغ شئ ها کله چې فارغ شئ اذا رجعتم اذا فرغتم کله چې فارغ شئ د فراغت نه بعد بیا التینی سے کو کور کی نی سے نو و بش تلک عشرتن کاملا نو دا شوی لس پورا درې هغه او لزا خو زمون په نيز دادي چې دا درې روزې به تر عرفات پورې نشي کله پورې هم نه نیوي نو بس بیا نشتا اوس با فدیه ورکي هدیه قرض را لیو قرض او که چرته درې تر حج ونیوي نه عرفه عرفه پورې نو بیا صحیح شو و دې بیا رستونی خدا چا د پاره دی دا حج تمتع ذالک دا تمتع لمن هغه چا د پاره دی لم یکن اهله چې نوی د کورنه حاضری موجود او باشنده المسجد الحرام په حدود حرم کې مسجد حرام نه حدود حرم دا یعنی حج چې دی تمتع دا دا حرمی د پاره نه دی د اهل مکه او حرم والا پاره نه اې د پاره ټول مرحج سره افراد ای حج تمتع نشي اله کول شي چې د خپل میقات نه با روزي او د بل میقات نه بیا رانه نوزي نو بیا د تمتع نیت کول شي او مکه کې ده نو د به حج افراد کوي دا ولی وجه دا ده تمتع وګد حج ده ورکه عمره می نو د چونکه د مکه سړی ده مړه وي ته خوش پورز دلته کنه اوس دا یو پنځو ورځو لا یا یو میاش لا بار نه خلک راغلی دی ته په آرام کور کې کینه د عمرې ممرې بند کا چې خلکو ته بارانو ته موقع پیدا شي نو دی وجنه د توې عمرېګانې مک تمتوم مک بس افراد کا ډایرک مینا تزان را سوا نو عرب اوس دا سې کيم بس ای ډایرک لاړ شي یا مینا تزان رسي او یا عرفات تزان رسي بس ډایرک الته نو دغه خبره کوي چې ذالکا دا تمتع لمنغه چاله د لم یکون چې نوی اهله د د کورنۍ استوګ نه حاضری موجود المسجد الحرام په حدود حرم کې او تق الله د الله نو یریږي والم په شان الله شدید العقاب الله سخ ورکون کې دا عذاب دی چې د دې